بسم الله الرحمن الرحیم مخکی دا باب استحباب صوم سته ایام من شوال کی حدیث ذکر شوی چې د رمضان روزه چاونی ولا او بیا چې دنو بچی شپږ د شوال نو دا داسې د لکټول کال چې د روزه نیولې اساني حساب د دې ګوره دیر شدی اغدی نو یو نیکی هغه په سبانه ده په لس باندې ده لس میاشتې دانې نه جوړي سو جوړي او دلته شپږ روزي دي نو یو په لس تا نو درې درې درې کنه او درې درې درې دا ګورګه تاسو فکرې درې او درې شپږ روزي دي کنه نو دا درې اسانه ګرانه باب استحباب صوم ثلاثه ایام من كل شهر باب دې په بیان د مستحب واری د روزي د درو ورځو روزي من كل شهر د ارمی آشنا ارمی آش کې درو روزي نیول دې ته ایام بي سبحان الله باچا سیب رحمه الله دی الله مغفور مرحوم کې دا روزي ویلي موږ راوسته سخت ګرمي و جون جولای نو مازیګر او بجلیم نو ګرمي ډېر زیاته وه داسې زبردست بیان یو کړ د مازیګر د مونږ نرسو مونږ چې ولا او بو د غران نه اول نه یا غز نه نه نه کوم روزه نه علامه ګورته نه زر زر دې نو دا وراله پښمني دا ولا چې روزه ماته دا وراله وایي زر زما اسمان را باندې کړ چې رامن مې چر خو نه خور دا عام چر نه پاره مې چر غو خور نه مې دي دا وطن دې تنکې نه راځر د خپل وی سید را دی خای کا بس بیا چې دن واچا سه وخا رحمه الله تعالی علی الله دې وخت اوبره دا وسیل طالب راغلی چې کله ما دا حدیث تان اورېدل دي نو بس په دې عمل کوم ایامي بي ثواب تا تعالی وخم چې دا ثواب دې دا دا شي پڑھی بھائی وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله او صوم ثلاثه ایام من کل شهر ارمیاش کی دری روزی نیول صوم الدار کلی دا داسې لکه ټول ور روزا ولې لکه دنیاش کی دری روزی روزو نیول ان من جاب الحضرت فلوشو امثالیا دری روزا الله مقصد دا دی چې دې ته به دیم ته پوز دا کړی چې د میاشت کې هو درې ورځې روزه کېدو حکم طرف اول یو دوا درې کنه او پسې سالورم او پنځم شپږم اینی دا څه کنه او تتابو پایان 20 کې روزو لپاره تتابو به ویو کنه تتابو واو یا لسمه سو لسمه پینځه لسمه دا ورځ دي دی حدیث دا مطلق دی چې د ار میاشت کم زینه لکه د عائشه رضی الله تعالی عنها وي خدا نور چې دن هغه مقید دي چې دولسمه دی بیا لسمه سو لسمه پینځه لسمه دی وجه ترجی هغه لدا د کرو ځکه کېدل لکه خبران دی شي ته تودا چې دا پروا به نه و چې د میاشت کم طرف نه چې درې ورځې خو میاشت به درې ورځې چې نه غني ولا خدا نور روایت ول د تفسیر ګرځول دي که استاد دې کړي امرات نم دا غوړې د سورې سورې ته باب کی پس من فطر صائم و پس صائم الذي يوكل عنده باب دی په بیان د فضیلت دا چا کې فطر صائم چې روزه دار باندې روزه ما ته کې په خپل ټیم باندې چې لکه نن روزه ما سره ما ته کې پادشاه و فضل الصائم الذي يوكل عنده و باب دی په بیان د فضیلت دا روزه دار کې دا په خوا کې خوراک کوي کیږي د روزدار د اجر نه څه شي نه کوي یو دعاء الاکل الماکول الماکول عنده چا چې خوراک وکړو ان روزه ما ته کړم چا ته چې خوراک کړ روزه ما ته کړ دا هغه دعا کول کومه دعا وکړي لکه دا مراد ده یو خو هغه دا ده کنه چې دا کوم لکه روزدار دې دغه مخ کې خوراک کړي هغه فضیلت بیانې صرف ها نوافل دي کنه درې روزي چې د میاش کې دا لکه دی لکه چې عام راشي نيسي لکه بیا د یوم الاثنين یوم الخميس غزان لکه د حیثیت لري دا غزان له فضیلت ته او د دې ځان له فضیلت اره میاش کې درې ورځې روزه کېدل نو کدا یې کې سره تداخل کی دا د پیر رس په ګراله ایام البیس کې د زیارت رس په ګراله ایام البیس کې تداخل نیت په کې سره یو کی چې دا زما د پیرو د د جمرات غروجه مشولا او دا چې زما د ایام البیس مشولا کیوں وایا ګوره دوستا روزه کې اعتکاف کې اعتکاف درې قسم دی یو اعتکاف مسنون دی بل اعتکاف مستحب دی بل اعتکاف واجب دی سره نظر کی هغه اعتکاف واجب دی اعتکاف مسنون د رمضان په اخر کې کیږي نبی رسول الله شل شپې په اخر ځل باندې چې هغه کړی لکه ځکه د مرګ وخت کې به عبادت چې هغه ډیرای او نبی دا بل مستحب دی جمعه ته سره راځي په نیت د اعتکاف باندې راشي چې زمانه د اعتکاف ته هم الله اجر او ثواب نه درکړي او اعتکاف سره روزه خامخای د اعتکاف مسائل کو مکمل غواړي تاسو ګوري خو کافی مسائل به ذکر شي دي نو غایت الانصاف په بیان مسائل الاعتکاف د عبد المقدس سید مد ذله العالی دا بدل لوالي ډیر خو باس پکې شویل په دې مسائل باندې لک خبر باندې هم کان یا تکف العشر الاواخر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معتکف کې دبا اخرنه لشوی د رمضان نه حتا توفاه الله تعالی تر دې پورې چې الله تعالی وفات کړو شلم روزي کی کنه نو ما خام نه یو شتم شروع کی کنه د شلم روزي په ما خام باندې د نور ډوبېدو نه مخکې مخکې جمعه تا داخلي دل جامع مسجدي چې جمعه پکې جمعه پکې نه کی عام منځونو کې پینځه کی یې کې اعتکاف ثم اعتكف ازواجه من بعد بیا د نبی اسلام بیا نه بداوی درست به اعتکاف کو نو د نبی اسلام په وخت کې چې دین او اغا جمعتون تازه نه راته نو جمعتون کې اعتکاف وو جمعتون نه منع شوی در زنانو نو ریاضه د اعتکاف هم باز وی کور ترانه کل شوی دی چې کم ځای کې مسکین او اغا کې د اعتکاف ته اکثر زنانه د آداب او دریسو خیال نه ساتي د عبادت خپل کوي لکه فلما كان العام الذي قبض فيه کله چې هغه کال چې نبی اسلام پکې واغستل شي اعتکاف 20 یوم نبی اسلام پکې شل ورځې چې دن اعتکاف کړي دي سوزل کړي دي نور کله به په رمضان کې یو ځل قران اړو د جبرئیل علیه السلام سره او بیا چې نو په دا اخیری ځل باندې نبی اسلام دغه قران د جبرئیل علیه السلام سره اړولې پڑھی بھائی حج یاتوک رجالا وعلى كل ضامن یاتین من كل فج امین حج حج دواړه دي قصد وی په لغت کې او په اصطلاح کې دا زیارت ته د مواضع مخصوصه او متبرکه داغي د پارتل هغه حج دا د ارکان د اسلام نه یو عظیم رکن دی وای اوسو اقل عام یا رسول الله هر کال به حج کو فساکت نبی اسلام چپ شه حتا قال ثلاثه درې لره دا خبر او کله وقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت کما ویل چې ارکان نو لو جبت په ارکان باندې باندې واجب وي ولا مستطعتم بیا بس تاسو د وس نه نوي ثم قال بیا نبی اسلام کو فرمایله ضروري ما ترکتکم پری دی ماتا اج زیلت پریدما دا غي باندې راتلل کوی څومره چې تاسو د وخت نه وي دا نه هي ټکو مرشین کله چې تاسو من کم دی سین فدعوه نو هغه پری دی هغه کې وای چې نو ګور تر سم کوي وای غنا سئل النبي تاسو کړه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اي الاعمال افضل چې کمال غره قال ایمان بالله ورسوله هغه دې چې ارتکاب ونکي صاحب د دغه حق په دې کې د معصیت څه ګناه به دې نه هغه ونکي دا حج مبرور دی ورې معناګار شي یو معنا دا چې المقبول معنا څه مبرور سو المقبول ابن خالوی ابن خالوی حج المبرور الله الله الله الله چا دا ویری چې هو الذي لا يخالطه شيء من المعاصي هو الذي لا يخالطه شيء من المعاصي دا غلي چې د معاصیو نه پکې سوسیز نه امام نووي رحمت الله علی هغه دې له ترجیح ورکړي دا لکه دې هم دا وایي او وهذا هو الاقرب والى قواعد الفقه انسب لكن مع هذا لا يخلو عن نوع الابهام لعدم جزم احد بخلوه عن نوع من من الاثام دا توجیه چا کړی د خلک خامخ انسان د سره ګناه وکیږي دا هر ګناه نه معصوم څوک دی انبیا ولکه دا لا يخلو عن نوع الابهام لعدم جزم احد بخلوه عن نوع من الاثام چا دا ویلی چې حج مبرور څه ته وایي مبرور مقبول وی الذي لا رياء فيه ولا سمعه ولا رفث ولا رفث ولا فسوق چریاکاری پکې نه شهرت نه فحش خبرې نه فسق نه چا دا ویل چې الذي لا معصيه بعده چې حج دې وکړه نه رسول یا معصیت نه اسنه مخکې نه شرابي وي اوسم شرابي نه پیډیا وجیونه پس دا حج مبرور دې پیښه پاتې شو دا چې حج مبرور معنی چا کړ د حج مقبول لکه ابن خالوی نو بای دا خبره چې دین هغه مونږ ته پته نه لګي ځکه چې دا خو په قیامت کې لګي کړي دا حج قبول شوی دی کنه قبول شوی دی دا نوري معناګانې علماي کرامو کړې دي مار د ټولې چې دین هغه وکړلې پړې دی بای والحج المبرور او حج مبرور چې ليس له جزاء الا الجنه د دې بدل سوا د جنت نه بل شي چې نه نشته دی الله دې مو تاسو ته حج مبرور نصیب وګړي سره او نو به دې والله وګړي الله تاسو ګرا نه سړیا او بچوي قاری سے لړ بشي ته واخ ان شاء الله دا ذخیره دې ته یوځای شو ماشاء الله ها زکه حج کیم چې دنه سر تور سر او jihad کیم سر تور سر د خیاب لخي ال تو خیاب لو پیل تم منډي ال تم منډي صح مناسبت نه کړ مال او بدن په حج کیم لګي مال او بدن په jihad کیم لګي او دې سره اعلی د کلمت الله کار کی یا سر اعلی د کلمت الله دې مناسبت دې یو بل سره یا سوچ کول کې نه وته دور مناسبت دې سوایا د عرفی پرز باندې چې رب کریم سور خلق د جهنم د اور نه آزادې نو دور رضی دومره رس چې د په نور ورځو کې نشته دی د عرفی پرز باندې الله تعالی ډیر خلق چې د نه جهنم د اور نه جنا آزادې په نقطه پې نشي هل ته دعاګانې وایي د عرفات کې غواړي غواړي عرفات نه الحج عرفه حدیث پاک کې راځي عرفه خو بس حج دی نو ډیر پکې الله خپل بندگان د اور نه چې دن ازادي من یوم عرفه د یوم عرفه رب له رس چې دن اغلیش ته څومره نور رزقم الله تعالی معافي کوي بندا الله ته فریاد کوي په دې رس چې الله تعالی څومره بندگان د اور نه چې دن اخلاصي له دور رس چې دن هغه بل نشته نور رزق کمی دې رزق چې دن ازادي حدیث لګي د کوته لګي لکه جواب راکړي سبحان الله فرق راغی راوي یو مطلب دا چې د اول الفاظو چې د رمضان کې عمره کول دا د حج ثواب لري د رسو حدیث مطلب الفاظو کلمات مبارکه مطلب دا چې په رمضان کې څوک عمره وکي دا داسې لکه زما په مرګرتوب کې چې عمره کوي حج کوي زما په مرګرتوب کې حج کوي دومره اجر او ثواب الله تعالی نبی اسلام سره مرګرتوب کې فصم فضیلت ته کړه نبی غا فضیلت تلاوت کوي وایي یو خضر علا یا رسول الله ان فریضه الله علی عبادی فی الحج فریضه الله تعالی په بندګانو پروان په حج کې ادرکت ابي شیخا کبیرا راګر کړي زما پلار بوډا تا لا يثبت على الراحله فصلى نشي کېږي اف احج او ذات حج کول شم کنه قال نعم نبی سمع او ځکه دا عبادت مالی بدنی سره سره عبادت مالی هم نه خالص عبادت بدنی کې نیابت نسی کی لا یصوم احدنا احد ولا یصلی احدنا احد خو عبادت مالی او یا چې مالی او بدنی دواړو مرکب یې کې نیابت سی کی نو ځکه بدی کې نیابت څه نه وتی زما پلار چې دې بوډا دې سو بوډا او توان د حج نه لري ولا العمره ولا الظعن او نه د سفر کې دې نو د ارتحال د کوج د حج د عمرې لپاره د تک طاقت هم نه لري قال حج عن ابيك واعتمر وې د پلار د طرف نه دې حج او عمره او کنو عمرم دې کی د بل عمره کول چې الله دې تاج رسول رسي پڑھیے بھائی ما ته ګور اوسو د موطئ امام مالک په حواله باندې وای چې مالک سی وای ونقل مالک عن الثقه عنده ان الناس كانوا يدخلون حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خلق به د نبی اسلام د بیانو کوټه ته ورتلو او یصلون فيها يوم الجمعه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام د وفات وروسته موږ کو وحجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد نو کوټګې خو ټولې د جماعت نه ځان نه بیا خپل کورونه دی اسلام اوس پکې یو ځای شوي دي ټولې ایمال خو هغه دروازې چې د هغه جماعت طرف ته کولاو وي ستر ته کولاو وي خلک به تراتلو جمعې مستو پکې نه نوتلو دیم هغه مقصوري ته جنان نوتلو ځای ولګي ته کوم لګي تایید معلوم شي معلوم نشو وای اوس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرواح فقال من القوم قال انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج علی رحل نبی اسلام منځ کو په سبانه پر رحل باندې حج کو وکانت زاملته سبي وکړه او وکانت زاملته او دکا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اے اے د زادرا سورلی و سمانه ولګه زامل البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع هغه وخت وی چې بار سره ځان سره سامان جوړي تاسو دې بزرګو ته خیالي غړي بزرګ او غړي باقي خر یا کچر رواني باقي سامان تړلې چرګ پکې به ځینې غناست دی کلا زامل دا نه کوي مطلب دا دی چې غني سوالای نه بس نبی صاحب ته سورم او سامان چې کوم د حج او هغه په نبی صلی الله علیه وسلم سره تک سوالای باندې او دا اوخ باندې بنا غو دا یو لګي دا کو نه لګي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي صحابه دا ګناه وګڼو چې په دې موسمونو د حج کې موږ دا تجارت کوو دا به ګنای نو الله تعالی دا آیت راوړي ليس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج سمانه ارادی دغه باندې د تجارتونو باندې او چې لړې هلته پیسې دې کمی دي یا لړې خپل حج دې کوو دې کې دې راځي دي کاروبار شروع دې غرب غرب میخه دی واغستا یا غوا دی واغستا بيځ دی واغستا بل تر دې بوتله دا خرڅه او خرڅم پسو پکې ورو کټا پکې ورو کټا کنه جایز دی لیس علیکم جناح ان تبتو او جناح نکره په سیاق دې اس قسمه ګناه ده باندې شته ان تبتو فضلا من ربکم حج د زنانو جهاد دی نو کتاب الجهاد کتاب الجهاد او حج کې مال او بدن دواړه نو جهاد کې مال او بدن دواړه حج سرتور سر قیام لخفی جهاد سرور تو سرتور سر قیام لخفی حج اغیلم سفرو نو جهاد اکثر سفرو ولګي د بګي بل کنا حج لم سفرو دلتم سفرو او ماشاء الله ماشاء الله په یو فریضه د فرایض کی چې تا ته اوخ کتوي شي زخم اوشي هغه باندې الله اجر ورکړي هغه که په حج کې هغه په jihad کې نو کتاب الجihad مخکې د حج او اوس چې د کتاب الجihad